ډیرو معززو مؤمنانو مجاهدینو مسلمانانو اوریدونکو ورونو منګه هغه طایفي ذکر کولې چې هغه د امام او د اسلامي خلافت او د اسلامي نظام خلاف کار کوي او د اسلامي نظام په خلاف باندې هغه جنگيږي او دغه د امر او دغه د اطاعت نه سرغړونه کوي نو څو ډلې ذکر شوی وي نن زمونږ استادو بیان هغه په باره د هغه ډلې کې دی چې هغې ته قطاع الطرق ویل کېږي، نو قطاع الطرق تعریف هغه دا دی، دا هغه ډله ده چې خاوندان د اسلحو وي او دارالاسلام کې راوځي، په طریقې د مغالبې سره راوځي د پاره د سلب کولو د اموالو د مسلمانانو، د پاره د اخستو د مالونو د مسلمانانو، د پاره د وینو د توی کولو د مسلمانانو او د پاره د سپکولو د عزتونو د مسلمانانو، نو دې ته چې دی قطاع الطرق ویل کېږي، دا تعریف بدائع الصنایع اوم جلد نویم صفحه کې ذکر شوی دی او همدغه رنګي نهایت المحتاج اتم جلد دویمه صفحه کې ذکر دی مغنی اتم جلد 208 صفحه کې ذکر دی محلاد ابن حزم یو لسم جلد 308 نمبر صفحه کې دا تعریب ذکر شوی دی به د قطاع طرق لپاره خپل شرطونه دي نو اجمالی شروط د فار د حرابت او د قطاع طرق هغه دادي اول تکلیف ته یعنی دا سړی به مکلف وي څوک چې قطاع الطرق وي او محارب وي مسلمانانو سره جنگ کوي مالونه تخلي په زور باندې نو دا بالغ وي عاقل به او په دې شر کې د فقهاو په منځ کې اختلاف نشته دی دویم التزام احکام الشرع احکام د شرع به په لازم وي ان يكون ملتزما باحکام الشريعه سواء كان مسلما ام ذميا چې د باندې به احکام د شریعت لازم وي دا به مسلمان وي او که ذمي وي معاهد مستأمن په دې کې نه داخلي ځکه که چرته هغه دا کار وکړي دغه عهد مات دی نو هر چې مسلمان او ذمي دی نو هغه په دې کې شامل دي که چرته هغه قطاع طرق نو دا شرطونه به موجود دي اول تکلیف دویم احکام د شریعت یعنی احکام د شریعت باندې به دا مکلف وي او دا په لازم وي دریم حمل السلاح اسلحه راوچتول چې دا شرط احناف او حنابلو ذکر کړی دی چې د محارب سره به اسلحه وي اګر که دا ګټه ولمي وي یا امسه ولمي وي او که چېرته دا وسره نه وي نو لم یکن محاربا وایي دا به محارب نه دی دا قطاع طرقونه نه دی حاشیه د ابن عابدین دریم جل 213 صفحه کې دا خبره ذکر کړې ده مغنی اتم جل 288 صفحه کې دا خبره ذکر کړې ده چې اسلحه دا شرط د لپاره د محارب او د قطاع طرقو چې اسلحه سره نو دا محارب نه وي خو مالکین او شوافیعو د اسلحه چې دا شرط نه دی ګرځولې د پاره د حرابت هغه وی بلکې چې صرف دا قهر او غلبه چې دا مغالبتن راوته وي در دې لپاره کافی ده اگر که وای د په سوق باندې انسان نه ولې پیسې نه اخلي مال نه اخلي اگر که په چپېړه باندې ول نه اخلي په جنگ باندې ول نه اخلي اسی د لاس په جنگ باندې د خبره د مالکینو شوافعو روضه الطالبین لسم جل یو سل شپږ پنځوسم نمبر صفحه کې ذکر شوی ده بل شرط هغه البعد عن العمران د ابادینو لري واله چې دا شرط هم اتفاقی نه دی علماو په اختلاف دي یعنی صحرا کې به چې دا شرط او دا مذهب د احناف او د حنابلو دی چې قطاع طرق او محارب هغه خلک دي چې هغه په صحرا کې دا کارونه کوي لیکن صحیح د جمهور مذهب دی او د جمهور مسلک چې دغه صحیح دی هغه دا نشد کوي لريوال د ابادینو نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وهذا هو الصواب ام دا د جمهور خبر حق ده بل هم في البنيان احق بالعقوبه منهم في الصحراء وي دغه قطاع طرق او دغه محاربين وای دا په ابادینو کې چې موجود وي په کلو کې وای دا ډیر حقدار چې د سزا ورکړل شي د اغه کار نه چې په صحرا کې کوي ځکه لئن البنيان محل الامن والطمأنينه وتناصر الناس وتعاونهم وای ځکه دا آبادین چې دا کلی چې دی دا محل د امن دی د اطمینان دی د خلکو لپاره او د خلکو د امداد یو ځای دی د نصرت ځای دی الته خلک مسلمانان یو بل باندې راړي دوی چې د امن د مسلمانانو خرابې په کلو کې د مسلمانانو د اطمینان خرابوي نو دوی ډیر مستحق دي د سزا ورکولو بچ هم دي د سزا ورکړل شي او دغه محاربین هم دغه قطاع طرق دي نو صحیح شرط په دې کې دا دی چې بعد عن العمران دا شرط نه دی او دا لازم نه دی چې قطاع طرق په صحرا کې دی وي نه که په صحرا کې وي او که په کلو کې وي خو قطاع طرق حسابېدل شي پنځم شرط المجاهره یعنی د مال اخستل د خلکو نه د ښکاره اخلي دا شرط اتفاقی دی چې ښکاره ولاړ او د خلکو نه مال غصب کوي نو دې ته چې د قطاع الطرق ویل کیږي ځکه که چرته پټ واخلي نو پټ مال چې اخلي غي ته غل ویل کیږي غبه غلا شمارل کیږي شپږم شرط هغه نرتوب دی چې د بعض علماو ذکر کړی دی احناف وایي چې نرواله شرط دی نر به محارب وي قطاع طرق دا نرب کېدی شي دا زنانه نشي کېدی خو جمهور علما هغه رائے دا ده چې زنانه چې دا خزه دا چې کله محاربه شي نو حکم د دې هم په شان تر محاربین وي او دا هم چې محاربه جوړېدلی شي د خبره مغنی اتم جل 298 صفحه کې ذکر شوې ده اوس راځو دې خبرې ته چې سزا د محاربینو به څه شي وي نو د فقهاو په مابین کې اختلاف نشته په سزا ورکولو کې محاربینو ته ځکه عقوبت او سزا د محارب دا حد د حدود الله نه نو په دې کې اسقاط او غورځول مطلب عفو دا چې دی نه قبليږي تر دې پورې چې دی توبه ونه باسي مخکې د قدرت د مسلمانانو نه په دوی باندې که چرته په د مسلمانانو قدرت راغې نو وروسته دغې نه دوی توبه هم نه قبليږي دلیل په قول د الله رب العالمین دی رب العالمین فرمایي سورة مائده دردشتم نمبر آیات او څلور دشتم نمبر آیات ته رب العالمین فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدله د هغه کسانو جزاء د هغه خلکو چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوي او يسعون فی الارض فسادا او پزمکه کې فساد خوري کوشش د فساد کولو کوي پزمکه کې نو الله رب العالمین د دوی سزا او حد هغه دا ذکر کړی دی ان یقتلوا او یصلبوا یا خو به دوی وجل کیږي وي او یا به سلی کیږي او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او یا به دوی لاس او خپې ردو بدل کټ کیږي او ينفو من الارض او یا به زمکه نشړل شي زمکه نه به شړل کیږي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله رب العالمين فرمای دا د دوی لپاره شرمندګي ده په دنیا کې او آخرت کې د دوی لپاره لوی عذاب دی خو الله رب العالمین ته څوک مستثنا کړ دي الا الذين تابوا مګر هغه کسان چې توبه وباسي د دې حرابت نه خو که چرته په مسلمانان غالب شو نو د دوی توبه به نه قبليږي او دا په سزا باندې رسول کیږي خو فقهاو دی عقوباتو کې اختلاف کړی دی کوم یو حد بور کولای کیږي ځکه الله رب العالمین خپل ته څلور شیان ذکر کړو هم وجل دغه رنګ په سولې کوله خپل لاسونه ته کټ کول زمکه نشړل د الله رب العالمین ذکر کړو نو وس دی آیات کې دا عقوبات چې ذکر دي نو دې کې اختیار دی کنه دا قسمونه دي یعنی امام په دې کې مختار دی چې دا څلور وانه کارونه یو یو بور کوي او کنه دا په اندازه د جرم دی ورکول کیږي نو دا اختلاف البدایع وم لمبر جلد درې نوې صفحه کې ذکر دی مغنی اتم جلد 209 صفحه کې ذکر دی نو د جمهور علماو مسلک هغه دا دی چې د او دلته په آیات کې د لپاره ترتیب د احکام راغلي دي یعنی د پاره د توضیح کولو د دغه عقوباتو ذکر دی دا او چې کوم لایق وي د جنایاتو سره د جرم د محارب سره مقصد که کوم محارب او قطاع طرق هغه قتل کړي وي او د مسلمان نه مال مغستې وي هغه به وجل کیږي مو پسول کیږي بم او چا چې صرف مال اخستې وي او انسان نه وجلې نو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى د د خلاص او چا په خپل قطع کیږي او چا چې صرف مسلمانان په لارو کې رولي او نه قتل کړي نه مال اخستلې دا به د ځمکې نه شړل کیږي او دغه زینه به پاره کیږي نو دا تطبیق شه دغه عقوبات او دا مسلک راجح هم د جمهور علماو چې دا او د پاره د ترتیب د احکام ذکر دی به فرق په مابین د باغیانو د محاربینو کې څه دی نو یو درې فرقونه علماو ذکر کړی دي هغه دا دی چې محارب دا چې راوته د مسلمانانو په خلاف باندې نو دا د وجه د فسق او د ګناه د وجه نه راوته دی او تأویل نه دی کړي او باغی چې دا خو په تأویل باندې راوته دی دویم فرق دا دی محارب چې دی دا د مسلمانانو خلاف شروع کړي د دنیا د پاره د دنیا د حصول لپاره او باغی چې دی دا د دین د وجه نه راوته دی د دین غم راغسته دی خو خطا شوی دی دغه رنګي محارب چې دی دا پر رعیت د امام باندې راوتل ټول مسلمانانو باندې راوتل دی دغه خلاف کوي او باغی چې دی د امام خلاف شروع کړي دی نو دی په منځ کې د درې فرقونه چې باغی چاته ویل کېږي محارب بل ډله چې د امام خلاف کوي هغه خوارج دي حافظ ابن حجر رحمه الله د خوارجو تعریف هغه داسې کوي اما الخوارج فهم جمع خارجه اي طائفه و خوارج چې د جمع د خارج ده هغه ډلې ته ویل کیږي هغه قوم ته ویل کیږي چې هغه په امام باندې خروج وکي و ځکه دې د خوارج ویل کیږي لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين چې دې د دین نه وځي د دین نه هم وتی دي او مسلمانانو باندې خروج کړي دي غور مسلمانانو چې امیران دي مشران دي د غیر اطاعت نه دی وتی دي د خبر د حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری دولسم جل 299 صفحه کې ذکر ده نو بعض عقاید د خوارجو هغه ذکر کو چې خوارج دغه نظریه او عقیده څنګه ده نو اول نظریه او عقیده د خوارجو هغه ده ده چې کافر ویل هغه چاته چې هغه کبیره ګناه کوي کبیره ګناه چې څوک هغه کافر کوي بل عقیده د دوی هغه دا ده چې صاحب د کبیره چې لوی ګناه چا کړی وي دا په جهنم کې همیشه فروتی وي چې دا عقاید دوی د شریعت نه مکمل خلاف دي بل عقیده او نظریه د خوارجو هغه دا ده چې د مسلمانانو وینه او مال دا د ګناه کبیره په وجه باندې حلال ګڼي او د غرنګي بل عقیده دا ده چې بعض صحابه ته کافر وي او بل عقیده د خوارج هغه دا ده چې تکفیر عمومي کوي عام خلک کافران کوي چې د دوی په ډله کې څوک نه داخلي غي ته کافران وي او بل عقیده د قران او د سنت خلاف هغه بل د دوی دا ده چې هغه دلیل چې په قران کې ذکر دا هغه راخلی او کوم یو شی چې هغه صرف په احادیثو کې ذکر قران کې د ذکر نه راغلی نو هغه رد کوي او هغه نه مني لکه رجم د ځاني شو هغه ځاني چې محسن وي او واده والا وي نو دا په سنتو کې راغلي د نبی علیه الصلاه والسلام په حدیثو کې راغلي دا نو دوی دا رد کوي وای ځکه دا په حدیثو کې راغل دا نو دا د دوی بل ظلم دی او دا د دوی بل ناکاره عقیده ده دا یو څو عقاید د خوارجو چې د قران او سنت خلاف عقاید دي د انسان کفر ته واسي اسلام نه خارج کوي هغه خلک چې هغه د اسلامي خلافت مؤمنانو او مخلص مجاهدینو ته خوارج وي دغه ظالمان دی په دې باندې پوه شي چې تاسو دا عقاید وګورئ کوم ځکه د اسلامي خلافت عقیده داسې ده کوم ځکه د اسلامي خلافت د مجاهدینو داسې نظریات دي تاسو تحقیق نه دی کړی به تحقیق تاسو خبرې کوئ نو څوک چې مسلمان ته خارجي وي مسلمان باندې د کفر فتوا لګي نو د دین او ویریږي چې ګوره دا خپل کفر ته اوزي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما چا چې خپل رور ته کافر ویلی او مسلمان ته کافر ویلی یو د دې دوه نو پخته کیږي یا خو باغی کافر وی او که کافر نه وي تخپل کفر ته وزي نو ول خپل مسلمان رور مجاهد مخلص هغه مؤمن چې د کفارو مخه تصفر شوی دی ته ظالم را پاتېږي هغه ته خارجي وي تاسو هغه باندې د خوارجو فتوا لګوي د خوارجو خو دا نظریه او عقیده ده چې مرتکب د کبیرې ته کافر وي او هغه خلک چې هغه هجرت نه کوي دا اوس کبیره ګناه کې اخته دي کوم ځکه چې د اسلامي خلافت مجاهدینو هغه ته کافر ویلي الحمدلله مؤمنانو ته وي خو ګناهګار مؤمنانو ته وي دغه رنګي په ګناه باندې د اسلامي خلافت مجاهدین د چا وینه او مال نه جایز کوي دغه رنګي الحمدلله د صحابه او تکفیر مجاهدین نه کوي اسلامي خلافت مجاهدین ټول نظریاتونه بری دي دا کم خلک چې اسلامي خلافت مجاهدینو ته خوارج وي دا ظالمان د شیعه ګانو نه دفاع کوي او شیعه ګانو کې خپله دا صفت موجود دی دا نظریه د شیعه ګانو ده چې صحابو ته کافر وایي نو هغه خلک دې په ځان باندې وویریږي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي دغه خلک دې د دین وویریږي چې د شیګانو په سب کې راځي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت کې چې د خوارج کوم صفات ذکر دي نو هغه دا دي اول یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان چې د اسلام والا به وجني او د بوتانو والا بت فرست مشرکان به پریدي نو تاسو خپل سوچ وکړئ مسلمانانو ایا د اسلامي خلافت مجاهدین بت پرستی ختمي کنه اسلام ختمي ایا دوی چې په کوم ځای کې میشوي دي او کوم ځای کې د دوی تمکین راغلی دی نو تاسو دغه تحقیق وکړئ وګورئ ټول مسلمانانو ته دا ښکاره او پته ده وته چې دوی اسلام راولي او کنه دوی بت پرستی فریدي نو دې صفت نه الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین او اسلامي خلافت بری دی الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین چې کوم ځای ته ورسیږي دا اسلامي او پاک نظام چې کوم ځای ته ورسیږي الته بت پرستی الته شرکیات الته هغه حرام کارونه چې هغه د شریعت خلاف وي هغه ختميږي الحمدلله هغه د منځزي د غرنګي د سر وختان خریل دا د خوارجو یو صفت دی د غرنګي د خوارجو بل علامو صفت دا دی چې دوی وای امام به قریشی نه وي غیر د قریشو نه نور څوک هم امامت او خلافت کولی شي او الحمدلله د اسلامي خلافت منهج هغه دا دی چې امام به قریشي وي او زمونږ امام امیر المؤمنین و خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي د قریشي دی الحمدلله او دغه رنګې خوارج هغه خلک دي چې هغه په اصولو د دین او فروعو باندې جاهل وي او الحمدلله د اسلامي خلافت عمومي مجاهدین، عمومي مؤمنان، مهاجرین او انصار هغه د دین د ډېرو مسائلو نه د عقیدوي مسائلو نه الحمدلله برخمن دي او په ډېرو مسائلو باندې الحمدلله پوهېږي، اصول الدین باندې الحمدلله هغوی واقف دي، پوهېږي پرې الحمدلله د الله په فضل باندې. نو د صفاتو د خوارجو نه الحمدلله اسلامي خلافت بري دی او څوک چې په دوی باندې د خوارجو فتوا لګوي د خوارجو ټاپه پې لګي دغه ظالم دې په ځان باندې وویریږي الله رب العالمین به د هلاکت کندو ته وغورځي او دغه حدیث نه دی یره وکي چې د بخپل کفر ته وزي ځکه د خوارجو ټاپه لګول په مسلمان باندې دا انسان کفر ته وباسي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث هغه په دغه انسان باندې تطبیق دی چې یو د دین او په کفر باندې اخته کیږي او الحمد لله د اسلامي خلافت مجاهدین د خوارج نه دي نو څوک چې په دوی باندې د خوارجو ټافه لګي د خپل خوارج د خپل د اسلام نه بهر دي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين